هغه وفرمایل ولې به نه ووایم ته زما تره یې زما د پلرونو پاته کس یې او تره پلار وي د دې حدیث روایت تبرانی کړی دی نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه او څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې دېرشمه نېټه چې د دوه زره او نولسم میلادي کال د اپریل د میاشتې له پنځمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د غزني ولایت په دیک کې ګډ دښمن یولس تنه کلیوال شهیدان مسجد او کورنۍ تخریب کړل د بغلان ولایت په برکه کې د دوو قومندانانو په ګډون اتلس تنه ګوډاګیان ووژل شول د هلمند ولایت په ناوه کې پوسته فتحه پنځلس تنه مزدور اربکیان مړه او ژوبل ګڼ مهمات یې ونیول شول د بادغیس ولایت په قادس کې په پوستو برید لس تنه مزدور اسکر قتل د الفتح بریمنو جهادي عملیاتو په لړ کې تېره شپه د بغلان ولایت برکې ولسوالۍ په ودانۍ او شاوخوا پوستو باندې تندریز بریدونه ترسره کړل. له سیمې د ترلاسه شوي راپور له مخې دغو عملیاتو په ترڅ کې د اربکي قومندان چال او نورحمید په ګډون د دښمن پنځلس تنه مزدور پولیس ووژل شول. پاتې دې نه وي چې د مزدور رژیم هغه ادعا چې ګواکې دغو نښتو پر مهال یې د برکې ولسوالۍ د ولسوال په ګډون دېرش تنه مجاهدین په شهادت رسولي هیڅ حقیقت نه لري. دغې دوه ساعتې جګړې پر مهال څلور تنه مجاهدین په شهادت رسېدلي، درې تنه نور ټپیان دي، خو مسؤلینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د پل خمري ښار کې د امنیت شهري مدیر په معاون خالقداد باندې د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې د یاد ګوډاګي موټر تخریب او هغه د جاسوسي شبکې له دوو نورو کارمندانو سره یو ځای ژوبل شو. د الفتح عملیاتو په لړ کې بیګا شپه یولس نیمې بجې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د ټنګنو د ګودر په سیمه کې د مزدورو سنګوري اربکیانو پر مهم مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه وکړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته فتح او پکې میشت یولس تنه اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او یو لوکسل موټر یې ویجاړ شو. همداراز په هغو نورو اربکیانو هم وسله وال بریدونه وشول چې د پېښې ځای ته یې ځانونه راورسول. د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور اربکیان وویشتل شول. د دښمن یو ثقیل، یو راکیټ، دوه کلاشینکوپونه هم د مجاهدینو له لاسته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د سیدانو په سیمه کې بېګا ماخوستن نهه بجې د مزدور اردو پر قرارګاه وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې بېګا شپه یوه بجه د مزدورو پولیسو پر پوسته د لیزرې وسلو په مټ برید وشو چې په مهال یې درې تنه پولیس وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ د سرخدوس په سیمه کې بېګا شپه یوولس بجې د کمین په ترڅ کې په مزدورو پولیسو وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز په یاده ولسوالۍ کې یو بل مزدور عسکر ژوبل شو. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د مزدور دښمن پر دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه وکړل. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ. همداراز په سیمه کې په کومکي عسکرو هم وسله وال بریدونه ترسره شوي چې له امله یې لس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوبل شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د پکتیا ولایت احمد خېلو ولسوالۍ اړوند حسن خېلو کلي ته څېرمه د تنګي خولې سیمه کې د مزدور اردو پر رینجر موټر باندې د ماین چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د دښمن رینجر په بشپړ ډول ویجاړ او پکې سپاره اووه تنه مزدور عسکر ووژل شول. همداراز وروسته یوه بله چاودنه هم ترسره شوه چې په ترڅ کې یې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز تر چاودنو وروسته په مزدور عسکرو یو بل برید هم شوی چې په ترڅ کې د ځاځي اریوب او احمد خیلو ولسوالۍ د لوجستیک امیر هم ووژل شو. د یاد ولایت د احمد اباد ولسوالۍ اړوند تیري سیمه کې د مزدور رژیم په ټوپکیانو د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په ترڅ کې یې پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د ياد ولايت د زرمت ولسوالۍ اړوند د اخوندزاده خېلو سيمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته د لیزر وسلو په مټ برید وشو چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول. همداراز نیکلام کلا کې هم د دښمن پر پوسته برید شوی چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور پولیس قتل او یو بل ژوبل دی. د یاد ولایت د احمد خېلو ولسوالۍ د پاخه پل په سیمه کې د ګوډاګۍ اردو پر رینجر باندې د ځمکني ماین په مټ چاودنه وشوه چې په ترڅ کې رینجر تخریب درې تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. یو بل خبر وايي چې د زرمت ولسوالۍ د رحمن خېلو سیمه کې د مزدور اردو پر ټوپکیانو برید وشو چې په ترڅ کې د مزدور رژیم دوه تن عسکر ووژل شول له تخار څخه د ترلاسه شوي راپور له مخې تېره شپه یولس بجې د دغه ولایت ینګي کلا ولسوالۍ اړوند سیدانو تپه کې د شریر اربکیانو پر پوسته تعرضي بریدونه وشول چې په ترڅ کې د قومندان صبور میرزاد په شمول پنځه تنه مزدور اربکیان قتل او څلور تنه نورې ژوبل شول. د دښمن په متقابلو ډزو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. تېره شپه اشغالګرو او افغان وژنې ته کرایه شوو غلامانو یې د ننګرهار ولایت خوګیاڼیو ولسوالۍ اړوند قیلغو او احمد خېلو په سیمه کې په ولسي کورونو چاپه ووهله. دغه وحشت پر مهال ګډ دښمن د ضابط خان او لالا ګل په نومونو دوه کروندګر او د زیاجان په نوم یو تن موټروان په شهادت ورسول د ګڼو خلکو د کورونو دروازې په بمونو والوزولې او کورونو ته په زور تر ننوتلو وروسته یې ټول قیمتي اجناس او پیسې لوټ کړي په دې برسیره د شهید موټر چلونکي موټر هم سوځولی دی انا لله و انا الیه رجعون د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ مقام ته څېرمه په مدیر عبدالواسع حکیمي باندې د مجاهدینو له لوري چریکي برید وشو چې په ترڅ کې یې یاد ګوډاګی ځای پر ځای ووژل شو. همداراز سرخاب کې هم مجاهدینو په شریرو اربکیانو کمین برید وکړ چې له امله یې څلور تنه مزدور اربکیان ووژل شول. د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ اړوند د کرکي بالا په سیمه کې بیګا شپه یولس نیمې بجې د مزدور اردو پر پوسته وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې د پوستې قومندان سید عباس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور مزدور عسکر ژوبل شول. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د سرایک په سیمه کې وړمه شپه لس بجې په مزدور دښمن وسله وال برید وشو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یې ټانک د راکټ په مټ او یو بل ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړ او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د محمد نبي د پوستې درې تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره دوه عرادي موټرسایکلونه هم مجاهدینو ته رارسولي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګي ادارې لیکو ته ورنه شي. د ياد ولايت دارغنداب ولسوالۍ د پودينې سيمې ته ګڼ شمېر مزدور عسکر په ويګو موټرو کې راورسېدل چې د مجاهدينو له لوري ورباندې وسله وال بريدونه وشول. د بريدونو په پايله کې دښمن بېرته له سيمې نه په تېښته مجبور کړای شو. د ياد ولايت دارغسان ولسوالۍ مرکز ته څېرمه پر پله باندې د مزدور دښمن پر پلې ګزمه وسله وال بريد وشو. د بريد په پايله کې مزدور دښمن ته مرګ ژوبله واوښته چې د دوو تنو وژل شوي جسدونه يې د جګړې په ډګر پاتې شوي او دوه کلاشینکوپونه یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د تورناو او سوري تنګۍ په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوستو او د مزدورې اردو پر کتار برید وشو چې په ترڅ کې د دښمن رینجر تخریب څلور تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. همداراز د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د ماهیپر سیمه کې د دښمن پر پوستو برید وشو، د دغه یو ساعته برید په ترڅ کې په پوسته یو د راکټ مرمۍ لګېدلې او یو تن مزدور پولیس ژوبل شوی، د نور زیان په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اړوند د کلمۍ پوستې او د مشلې سیمه کې د دښمن په نورو پوستو بریدونه وشول. همداراز سیمه کې د مزدور اردو پر رینجر موټر هم برید شوی چې په ترڅ کې رینجر زیانمن شوی، پنځه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول. د خوست ولایت علیشرو ولسوالۍ د بټي کوټ سیمه کې د مزدورو پولیسو پر ګزمه د مجاهدینو لخوا د چریدر ماین په مټ چاودنه وشوه چې په نتیجه کې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول. همداراز د اید ولایت د موساخېلو ولسوالۍ په مرکز باندې د سپکو او درنو وسلو برید وشو چې له امله یې مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د اید ولایت نادرشاه کوټ کې یو مزدور پولیس ووژل شو. د پکتیکا ولایت زیړوک ولسوالۍ اړوند د منځکۍ نرۍ سیمه کې د مزدور پولیسو پر پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه وشول له سیمې د ترلاسه شوي راپور له مخې جګړې یو ساعت په شدت سره دوام وکړ چې په ترڅ کې یې دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی خو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د چینو د للیزو په پوسته بیګا شپه دوې بجې د مزدور دښمن پر پوسته وسله وال برید وشو. ورسته سیمې ته په راروانو عسکرو د یو خرڅ کړای شوي مین په مټ چاودنه شوې چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکسپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد شفق شود ویر هنداره چی وطن ساتونکو تاریخ په خبر کې ویل شوي چې په کندوز کې د عامه نظم پولیسو یوه باعفته افغانه خور د ټوپک په زور له خپل خاوند او زوی څخه تښتولې او پر عزت یې تیری ورکړی دی. د کابل رژیم د ټوپکیانو له لوري پر ناموسونو تیری، غصب، غلا، لوټ، اخلاقي فساد، اداري فساد او د اشغالګرو د ګټو د ساتنې لپاره خپل هېوادوال شهیدول، کورونه نړول، مسجدونه او مدرسې ویجاړول او د مقدساتو سپکاوي د ورځې خبره ده. د کابل د ډیموکراټیک رژیم جنایتونه او وحشت د ټوپکسالارۍ د دوران تر انارشۍ څو چنده زیات دي. بله دا چې هماغه مهال چې څه مظالم تر سره کېدل د یو نظام له لوري نه بلکې د تنظیمي ټوپکیانو او قومندانانو خودسرانه جنایات وو خو اوس د یو نظام له لوري د ولس عامه شتمنۍ لوټیږي عزت یې تر پښو لاندې کیږي او د یرغلګرو د اهدافو د ترسره کېدو لپاره د افغان ولس قتل عام روان دی او ډیره بده لا دا چې د خپل ولس پر ضد همدې جنایتونو او وحشتونو ته توجیهګانې هم لټول کیږي او د ولس قاتلان او د پردیو اجران ملي اتلان نومول کیږي یرغلګرو د خپلو ګټو لپاره روزلي ټوپکیان د ملي اردو ملي پولیسو اربکیانو ملي امنیت عامه نظم او نورو جالبو نومونو نومولي د کابل رژیم ټوپکیان چې په هر یونیفورم کې دي اکثریت یې د ټولنې منفور بد اخلاقه د مور و پلار ازار وهلي او معتادین دي دوی ته د وطن ساتنه د یو توت ارزښت هم نه لري د افغان ولس ازلي یرغلګرو دښمنانو روزلي د هغوی د ګټو د ساتنې لپاره هر جرم او ناروا ته لاس اچوي دوی ته که د ملي اردو نوم ورکول شوی خو په عمل کې د ملت دښمنان دي د خاورې خرڅونکي د ارزښتونو پایمالونکي او د افغانستان پر ټنډه تور داغ دی د مظلوم ولس د امید سترګې د اسلامي امارت د اتلو مجاهدینو په لور کږې دي ولس د انتظار شیبې شمیري چې یو ځل بیا د نویمې لسیزې په څیر د اسلامي امارت فاتح ځواکونه بدرګه کړي په غاړو کې ګلونو ور واچوي او د دیموکراسۍ او ټوپک سالارۍ د حاکم وحشت، استبداد، فساد او قتل عام څخه یې خلاص کړي. د اسلامي امارت اتلو ځواکونو ثابته کړې چې تل یې له خپلې خاورې، نوامیسو، ارزښتونو او منافعو د سر په بیه دفاع کړې. السلام علیکم به رادیو صدای شریعت گوش میکنید من عباس لبیب هستم امروز یک شنبه سیوم شعبان پنجم می نخست به چکیده خبرها توجه نمایید 17 تن اجیری داخلی به شمول دو تن قماندان در برکه ولایت بغلان کشته شدند یک را در اینجا در احمد خیلی ولایت پکتیا تخریب و هفت تن عسکر به قتل رسیدند پنج تن البکی به شمول قماندانشان در ینگ قلعه ولایت تخار کشته و چهار تن دیگر زخمی گردیدند. یک ارا در اینجا در سروبی ولایت کابل تخریب و چهار تن عسکر کشته و زخمی گردیدند. ای تو مهدی شادی و غم های من در ولایت بغلان حوالی شب گذشته مجاهدین امارت اسلامی در طی عملیات الفتح بر پوسته های دشمن و ساختمان ولسوالی بروکه هجوم بردند که در نتیجه با شمول دو تن قماندان اربکی با نام چال و حمید 15 تن پلیس کشته شدند قابل ذکر است که آن ادعای رژیم مزدور که سی تن از مجاهدین را به شمول ولسوال بروکه شهید ساختهاند کاملا دروغ و حقیقت ندارد قرار معلومات موثق در جریان نبرد دو ساعته چهار تن از مجاهدین شهید و سه تن دیگر جراحت برداشتند و به مسئولین هیچ آسیبی نرسیده است در ولایت تخار ساعت 11 شب گذشته مجاهدین بر یک پسته یربکی ها در تپه سیده های ولسوالی ینگ قلعه یورش بردند که در نتیجه پنج تن اربکی به شمول قماندانشان صبور میرزاد کشته و چهار تن دیگر به سرحد مرگ زخمی گردیدند و در این نبرد یک تن از مجاهدین نیز به مقام عالی شهادت نایل گردیده است تقبله الله تعالی بر اساس خبر در ولایت پکتیا یک ارادرنجر عساکر اداره مزدور در منطقه تنگی ولسوالی احمد خیل شکار مین گردیده است انفجار روز گذشته ساعت دوی بعد از ظهر صورت گرفته و در اثر آن رنجر کاملا تخریب و هفت تن اسکر کشته شدند همچنان در ولسوالی نامبرده شام روز گذشته یک ارادرنجر دیگری از خاکی اداره مزدور در منطقه پولی بخته نیز شکار منگ گردیده است که در نتیجه رنجر تخریب و سه تن اسکر زخمی گردیدند در ولایت کابل مجاهدین بر پسته های دشمن در مربوطات ولسوالی سروبی حمله کرده اند. حمله ساعت 11 شب گذشته صورت گرفته که در نتیجه رنجر کاملا تخریب و چهار تن اسکر کشته و مجروح کرده اند. همچنان در ولایت نامبرده روز گذشته ساعت 6 صبح یک پسته دشمن در منطقه ماهیپر ولسوالی سروبی مورد حمله راکتی مجاهدین قرار گرفته و در طی آن یک تن پلیس مرگبار زخمی گردیده است. خبر بعد اینکه در ولایت زابل شب گذشته حوالی ساعت دو پسته های دشمن در مربوطات ولسوالی ارغنداب هدف حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است که در طی آن چهار تن اسکر جا با جا کشته و دو تن دیگر زخمی گردیدهاند و در این درگیری دو تن از مجاهدین نیز مجروح و یک تن دیگر به شهادت رسیده است تقبله الله تعالی از یک سو هر روز گلیم ماتم در اثر وحشت و جنایات اشغالگران و قاتلان اجرتیشان در خانه ها و روستاهای کشور هموار می باشد و از سوی دیگر از روی یک پلان مساجد، مدارس، مکاتب، کلینیک ها و بازارها ویران می گردد. چند نمونه ای از عملیاتهای ویژه و مشترک نیروهای ترامپ و مفکر را که در ماه اپریل سال دو هزار و نوزده میلادی انجام داده اند و در آن مردم ملکی را هدف قرار داده اند خانهها و دکانها را از بین برده و دارایی مردم را به تاراج برده اند. به تاریخ اول اپریل نو نفر ملکی در حمله درون اشغالګران در منطقه سرخبید ولسوالی شاولی کوت ولایت قندهار به شهادت رسیدند. نیروهای مشترک شش نفر ملکی را در منطقه پیرکوتی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در اثر شلیکهای مستقیم به شهادت رساندند. اشغالګران نو نفر ملکی را در منطقه شاخی ولسوالی قیصاری ولایت فاریاب شهید و عساکر داخلی دکانهای زیادی را در بازار قریه مذکور چور کردن. به تاریخ دوم اپریل اشغالگران بر موتر مسافربری مردم ملکی در شاهراه دایکندی ارزگان حمله کردن و هشت نفر بیگناه را به شهادت رساندن. به تاریخ سیوم اپریل اشغالګران و نیروهای مزدور در اسنای چاپه در منطقه عاشق کلی در مربوطات ولسوالی نکی ولایت پکتیکا دوازده نفر ملکی را از خانه هایشان بیرون کشیدند و بسیار به وحشت به شهادت رساندند. به تاریخ هفدهم اپریل در بمباران نیروهای مشترک در دره صدمرده در مربوطات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردګ هشت نفر ملکی به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیدند. به تاریخ بیست و یکم اپریل هفت نفر ملکی در چاپه اشغالگران و عساکر داخلی در قریه مارزک ولسوالی سروزه ولایت پکتیکا به شهادت رسیدند. به تاریخ بیست و ششم اپریل اشغالگران و عساکر داخلی هفت نفر ملکی را در جریان چاپه در منطقه خلازی در نزدیکی مرکز ولایت پروان به شهادت رساندند. به تاریخ بیست و هفتم اپریل اشغالګران و عساکر مزدور در نزدیکی بازار لمن ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در اثناء چاپه بر خانه های مردم ملکی هشت خانه های مردم ملکی را انفجار دادند و ده نفر ملکی را شهید کردند. به تاریخ بیست و هفتم اپریل نیروهای مشترک در جریان چاپه در بازار عبدالودود در مربوطات ولسوالی بکوای ولایت فراه بعضی دکانها را چور کردند و دکانها و موترهای زیادی مردم ملکی را آتش زده اند و مردم را میلیونها افغانی زیانمند ساخته اند. به تاریخ بیست و نهم اپریل اشغالګران و عساکر رژیم در اثناء چاپه در منطقه زاوه ولسوالی خوږیانی ولایت ننګرهار هفت نفر ملکی را شهید و دو خانم را زخمی کرده اند. به تاریخ سیوم اپریل نیروهای مشترک در جریان چاپه بر بازار راحتخیل ولسوالی زینخان ولایت غزنی دروازههای دو سد و سی دکان را شکستند اجناس بیشبها و پول نقد را به تاراج بردن و مردم منطقه را معادل میلیون ها افغانی متضرر ساختن امارت اسلامی از جان، مال، آبرو و حقوق مردم کشور دفاع نموده و باز هم متعهد است که از حقوق مردم خود دفاع می کند. ما لازم می که نکات چندی را در این مورد یادآور شویم اکثریت مطلق اشتراک کنندگان این جلسه کسانی بودند که در 18 سال گذشته در دورو پیش اشغالگران بر پستهای پایین و بلند دولتی کار کرده و یا هم همکار اشغال کنونی بودند از آن دفاع می کردن و معاشات دلاری می گرفتن. بناهن فیصله هایشان نیز تلاشی برای ابقای اشغالگران و پشتیبانی از آنان است. این جلسه به هیچ صورت از ملت نمایندگی نمی کرد. حتی بیشتر سیاستمداران کابل نشین و نصف باقی اداره کابل نیز با آن مقاطعه کرده بودند. لحاظا این جلسه تنها جویی برای مصارف هنگفت مشغول ساختن توجه مردم از ناکامی ها و تلاش برای نجات از انزوای اشرف غنی بود. متاسفانه بیش از سه هزار اشتراک کنندگان جلسه جرأت نکردند که حملات وحشیانه چاپه های نیمه شب بر خانه های مردم بمباردمان اماکن مقدسه و کشتار موسفیدان زنان جوانان و کودکان از سوی اشغالگران را تقبیح کنند و برای حل و دفع بحران بر جهت اشغالگر فشار وارد نمایند که این خود حیثیت جرگه مذکور را آشکار می سازد. تا زمانی که گلیم اشغال به کلی برچیده نشده و راه اقامه نظام واقعی و خالص اسلامی هموار نشده باشد جهاد همچنان فرض می باشد و کسی توان توقف و تعطیل آن را ندارد احکام دین اسلام ثابت و مدونن که تفسیر تعبیر و تشریح آن شده است هیچ کس حق ندارد که آن را منحرفانه تعبیر کند چنان که جهاد عمل فرض و بهترین عبادت است انجام دادن آن در ماه رمضان بیشتر از دیگر ماهها ثواب دارد مجاهدین امارت اسلامی در قبال زندگی مردم خود در ماه رمضان و غیر رمضان کاملا محتاط می باشند و در هیچ حمله با آنها زیان نمی رسانند. فعلا امارت اسلامی مشغول مذاکرات با جهت امریکایی برای پایان اشغال است. پس از این که در گفتگو با جهت امریکایی به نتیجه ای برسد، امارت اسلامی در نظر دارد که با جهت های داخلی نیز به خاطر حل مشکلات داخلی گفتگو و تفاهم نماید. یو دنګ ځوان چې سپېره وېښتان او سپېره مخ یې درلود، خیرن کالي اغوستي او تڼۍ یې هم څو ځایه شکېدلې وې، یوه اوږده لکړه یې په لاس کې وه او څو لوښي او لرګي یې په څادر کې تړلي په شا کړي وو، جومات ته راننوت. امیرالمؤمنین او ناستو کسانو ته یې سلام واچاوه او په یو طرف کې غلی کښېناست. امیرالمؤمنین او ناستو کسانو د مساپر ګومان پرې وکړ، سلام یې ځواب کړ او په خپلو کارونو بوخت شول. ځوان هم ناست و او انتظار یې کاوه چې ګڼه ګوڼه کمه شي او ده ته له امیرالمؤمنین سره د خبرو چانس پیدا شي. د خلافت په دربار کې خلک یو څه کم شول، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسافر او مزل وهلي ځوان ځان ته راوغوښت او د حاجت پوښتنه یې ترې وکړه. ځوان ورته وویل، امیر المؤمنینه! زه تاسو راغوښتی وم، څو ورځې وړاندې ستاسې لیک راغی او دا دی، له فرمان سره سم حاضر شوم. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رغدی الله تعالی عنه ډېر فکر وکړ، خو داسې څه یې په یاد نه شول چې دغه ځوان ته یې بلن لیک استولی وي، نو په خورا تعجب یې وپوښتل، ځوانه! و مې نه پېژندلې، زما نه دې په یاد چې تاته مې کوم بلن لیک در استولی وي، په دوړو او خاورو ککړ ځوان خپل شکېدلی ګرېوان سر راټول کړ او په ډېره عاجزۍ او حیا سره یې د خدای تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم وفادار ملګري ته وویل، امیر المؤمنینه! زما نوم عمیر بن مسیب دی او زه تېر کال ستاسو له لوري د حمص والي ټاکل شوی وم. تېره اونۍ د کلني احتساب په اړه ستاسو فرمان راورسېد او دا دی زه له هغه سره سم د خپل مال، اسباب او هر څه سره یو ځای حاضر شوم. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرو په اورېدو سره سترګې د ځوان په سترګو کې خښې کړې، ګوته په غاښ پاتې شو او څو شېبې یې په ځیر ځیر د هغه حالت ته کتل. امیر المؤمنین ته وریاد شو چې تېر کال یې دغه ځوان د مسلمانانو په مشوره د شام د ښېرازه ولایت حمص والي ټاکلی و. هغه مهال چې دغه ځوان شام ته روانېده نو د ښکلا، خوښۍ او شتمنۍ نښې یې په ټنډه کې له ورایه معلومېدې. د هغه د اغوستلو کالي په څو اوښانو بار وو، د تورو، زغرو او ډالیو حساب یې نه کېده، خو نن په داسې حالت کې د مسلمانانو د امیر په وړاندې ناست دی چې د فقر، غربت او بې چارګۍ له امله له پېژندلو وتلی و، تڼۍ او کالي یې شکېدلي وو او څېره یې د بې خوبۍ او نه خوراک له امله تکه ژېړه شوې وه، د اسلام خلیفه ورته وفرمایل، الله اکبر عمیره ته چې مې تیر کال استولې خورا پنډ او تر و تازه وې د مال او اسباب حساب دې نه کیده خو اوس دې په داسې حالت کې وینم چې درته کتلی هم نشم خیر خو به وي ولې په داسې حال یې هغه ورته وویل امیر المؤمنینه له دندې مخکې ما سوداګري کوله او کله ناکله به ستاسې سره د خدای تعالی په لاره کې جهاد ته تللم، ما ته خدای تعالی ښه ډېرې پیسې او شتمني راکړې وه، خو له کله چې مو د مسلمانانو په دنده وټاکلم نو د مسلمانانو د ښېګڼې په لاره کې مې ځان هېر کړ. امیر المؤمنینه د حمص خلک زیات او جزیه په مینه ورکوي. تیر کال مو په میلیونونو درهمه بیت المال ته تحویل کړل. له محاصیلو او نورو عوایدو لاس ته راغلې پیسې مو د هیواد او مسلمانانو په ښیرازۍ کې ولګولې. په حمص کې مو لارې، کاروانسرایونه، ښارونه، بازارونه، کلاګانې، حمامونه، مدرسې او جوماتونه جوړ کړي دي. حمص، ستاسو د خلافت تر ټولو ودان، ښېراز او بډایه ولایت دی. امیر المؤمنین ترې وپوښتل، د ځان لپاره دې د بیت المال څخه بندوبست کړی دی؟ عمیر بن مسیب ورته وویل، امیر المؤمنینه! د ورځې روژه یم، د شپې په اوبو روژه ماتوم او څو خورما او یا هم نیمه د جوارو ډوډۍ خورم. دغه په څادر کې غوټه لوښي او کنډولي مې د کور اثاثه دي. یو دغه څادر لرم چې عورت پرې پټوم او یوه دغه لکړه چې ځان پرې ساتم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرو په اورېدو ژړغونی شو. د عمیر په حال یې غبطه راغله او خورا په زوره یې په ژړا پیل وکړ او لاس یې په داسې دعا پورته کړ، ای الله! زه شاهدي ورکوم عمیر پاک دی،